من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قالوا انؤمن كما امن السفهاء دي ظالمان وی آیا من ایمان راوړو کما امن السفهاء لکه څنګه چې دی بي قفانو ایمان راوړل علامه موصوف په دې کې اوس بحثونه کوي اول بحث به په دې کې کوي چې انؤمنو کې د حمزه رسی شي لپاره ده دویم بحث په علامه موصوف په دې کې کې چې صفا کې الف لام راغلي دا کوم الف لام دي دوا دریم بحث په علامه موصوف په دې عبارت کې کوي چې په دې کې به کوي د سفیه په حواله سره چې دې ته د صحفها ولې ویلې شيری نو دې حواله سره به دې څه شي کوي بحث کوي اول فرمای الحمزه فيه للانکار حمزه پکې د انکار د پاره ده انو امنو آیا منګ ایمان راوړو یا ایمان نه راوړو دویم بحث والله مشارها الى الناس بالجنس او دویم بحث په دې کې کې انو منو کما امر الصفا چې الصفا کې الف لام راغلي دي نو دې الف لام کې یا اشاره ده الناس ته اے وایذا قیل لهم امنو کما امن الناس امن الناس کې چې الف لام کې کم شي ته اشاره وکړه نو دې ظالمانو د هغه خلکو حواله سره وي چې اصفه دا غلطي دي بیوقوفان دي الناس کې کتا څه فکرې یا خو الناس کې اشاره وا رسول کریم صلی الله علیه دغه صحابه کرام ته دې تذکر جنس ناس ما ته اشاره وا او دویم دار چې الناس کې اشاره وا خاصو کسانو ته کنه صحابه کرام هغه ته پکې اشاره وا کې اشاره نه وا یا پکې الناس کې اشاره غد يهود او غباز احبار ته عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ ته اشاره وکړه نو دی هغه حواله سره وي انو امنو کما امنت صفها نو دی اصفها کې الف لام هم د چا د پاره دی یا د جنس د پاره دی یا پکې د پاره د عهد دی چې عهد چې پکې سو احتمال دی دوا نو دواړه مخکې دواړه احتمالونه په دې کې راغلي الله په دې کې اشاره شه د ناس ته آیا جنس ته بجمی وهم مندرجون فيه على زامهم او وهم داخلك اشاره ده پکې چاته ال الناس ته آیا پکې ته جنس اے هغه جنس ته اشاره ده ولې په هغه جنس کې خاص صحابه د نه دي کنه دي یا عبد الله بن سلام پکې ده کنه ده نو یا اشاره ده من صفا کې صفا کې اشاره ده الناس کې چې کوم شي ته اشاره شوی و چې معرف بالله نه واخلي یا اشاره ده په صفهان مراد ناس جنس خلق ولې په جنس خلق کې دا نور خلق څه شي مندرج دي کنه په کوم سره یا جنس کې خدا نورم را لکنه څوک را لکنه صحابه را لکنه عبد الله بن سلام رضی الله عنه هغه په کوم را لکنه وهما دا مندرج دي فيه پدې کې علا زامهم پزام د منافقان ولا اعوذ بالله منافقان خو عبد الله بن سلام نور صحابه او تدغه وای کنه دا صفها وته وای وانما صفهم لاعتقادهم فساد رايهم او لتحقير شانهم چې د منافقانو پرای کې خدای صحابه او د عقیده فاسده وکنه نو چې دا غي عقیده فاسده وا او دی زمګ عقیده صحیح ده نو اغي ته په عقیده کې سوې صفها بیوقفه دا یوا دویم دا کار چوک د دی وجنه ته صفها او جمع سفیه ده سفیه تذکو حقارتا لهم العیاذ بالله حقارتا لهم العیاذ بالله ځکه په صحابه کرامو کې حسن آزاد کرده شده او غلام او مخکې غلامانو بیا آزاد شي حضرت صہیب رضی الله تعالی عنہ او حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ دا خو پکې مو کنه نو تحقیرا نه ورته شي او سفیه به کفر دوا البته په دې باندې یو سوال نه سوال دا چې الصفا کی شرع الناس تشي نو په الناس کې څو احتمال او دوا یو صحابه خاص او دویمه عبد الله بن سلام کنه نو سوال دا دی چې عبد الله بن سلام ته څنګه به وقوف وې دا هغه ته نه حقارتن د سی ویلې شي ځکه چې هغه لوی نسب سره تعلق ساتي او نه هغه ته نه حقارتن ویلې شي هغه ته انا ورته څنګه ویلې شي نه دا چې داغه عقیده څه شی وا هغه خراب او ځکه دی خو هغه ډیر لوی عالم غاڼه کنه نو بیا عبد الله بن سلام سره خدا خبره نه لري نه لګي چرته سپور نو بیا جواب دار چې هغه ته چې ویل نو د وجه د عدم مبالات نه د وجه رچانا دی داغه څه پروا نه لرله د دې د جنس نه چې کوم مسلمان شه د لکه عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ نو دی کسانو د عدم مبالات په وجه یعنی چا چې ایمان دا وړل دا غي پروانه د ساتل نو په دې اعتبار یو تسویل نه سفی ورنه په دې اول دواړو معناګانو خو هغه ته سفیه نشي ویل پوه شو کنه وانما بشک دیو ته نسبت تبع قفتوب کو لاعتقادهم د وجر اعتقاد د دین فساد رایهم د فساد د رای داغه دی خوې چې رای د صحابه او فاسد ده کنه او لتحقیر شانهم یا د وجر تحقیر د شان د مسلمانانو نه په هغه چا باندې چې ایمان یې راوړی و د دې د ابناو د جنس نو چې عبدالله ابن دا الک تفسیر روشي د ناس په عبد الله ابن سلام او اشیاعه د د په قبيله ټیک شو کنه مولانا نو بیا دغه مخکې جواب نه کې چې حقارتا نه دا کار کړل پوه شو کنه بیا به څنګه خبره نه کای چې دا حقارتا نه دی کړی پوښ کنه بلکې بیا او یا به د سم نه وای چې دا دی ته سفیه ویلو د وجر اعتقاد د فساد د رائے دا غینه عبد الله بن سلام حواله سره خود دې دا سوچ نو چې د عقیده څه شره فاسد ده بلکې بیا چې دا کار کړل د وجر عدم مبالات نه به من امن منهم دا غي سره دا کړی پوښښ وکنه الخ صفه ستوي دا خفت ته په بدن کې یا په خبرو کې سخافت معنی رقت درای دی هغه خفت او سخافت درای دی یقتضیهما نقصان العقل والحل نقصان العقل چې تقاضا کوي د دې دواړو نقصان عقلی نقصان عقلی په نتیجه کې دا خبره راځي دا خفت او دا سخافت نه نه دا د نقصان عقلی په نتیجه کې راځي دا د نقصان عقلی په چا کې راځي اول حلم یقابله سره اغا تور فل اشیاء او بیا زاد ها حواله سره وی ول حلم یقابله حلم د دې مقابل له حلم د چا مقابل له اگر صفه نو چې د حلم تذکره شو نو دا صفه خزر خزان تراغله خزر هغه ډېری بلیغي ابلغه طریقې سره په دې رد شو اول ابلغ طریقې سره ځکه شو چې دا جمله مستانفه شانته شو دی موږ ایمان راوړو لکه صفها او چراول نو سوال خدی چې مؤمنانو ته صفها وي دا به صحیح الله فرمای الا انهم هم الصفا دا بي کوفان دي ولکن لا يعلمون علم نه لري ولکن لا لیکن دې سره لري خا نو یو خدا جمله مستانفه شو واقع شو په جواب د سوال له سائل کې کومه جمله چې هغه له مستانفه حیثیت ورکې نو پای کې ډېر آی کې تاکید راشي چې شی راشي یو دویم دلته کې دا کارو شو چې الا انهم الا همزه انکار د پاره دی لامم د نفي د پاره دی نفي چې په نفي داخله شي څه پیدا کوي اثبات نو دا یې بل خبره شو یک شوی دی درېمه خبره دا ده چې الا انهم دا انهم حرف تاکید ذکر شو څه شی ذکر شو دا تصدیر د دیو شو په دوو حرفونو سره علام د دغه د پارا راځي او انم د چا د پارا راځي د د دوه حرفي ان د چا رااله نو دا دلالت کوي په تحقیق د ما بعد هرڅ چې کومه خبره راځي ا بالکل صحیح ده چې هغه هم الصفا ټکې ده هم نو دا څو طریقو سره راغې دریو طریقو سره او څلورمه خبره ده چې څلورمه خبره ده دا سمارو ککن چې یو خدا جمله کومه جمله واقع شو استیناف ته پارا کنه او دویم تصدیری په چا سره شو په حرفی چا سره تاکید سره کنه چې یو دا اعلی دی بل څوک ته نو دا سو طریقو سره شو دوا او درم ادار کنه چې دلته دا اعلی نه دی اعلی دا ځان له تحقیق د پاره ذکر کی دا چې په سر کې راوړل شي چا د پاره ذکر کی د دې د وجنه د قسم د قسم مقابله چې په کوم لفظونو سره کیږي نو د الا مقابله په هغه لفظونو سره کیږي دا وعلم ان ان ذکر کیږي کنه ان ذکر کیږي کنه د قسم نرست څه شی ذکر کیږي ان کنه الصفا معرفه را هم مخکې شر معرفه را نو الله وی دی په صفاحت کې بندي دی په چا کې بندي دا څو طریقو شو پنځه طریقې شو شپږمه طریقه دا چې په منځ کې هم هم راغی الا انهم هم الصفا د منځ کې بل څه شی راغی کنه هم نو دا ضمیر فصل لاغه دا څو طریقې شو او بل دارا چې الله وما طريقه ولكن لا يعلمون لا خلق څه لكن سره بیا د هم شوخه چې دی علم نه لري دی علم دی بیوقفان دی خو دی علم نه لري نو دین پته ولګیدل چې د دې د جهل جهل مرکب نه دی هم بسیط نه دی جهل مرکب دی په خپل نه پوهه نه پوي نو په خپل نه پوهه چې څوک نه پويږي خو هغه جاهلی کړه نو الله تعالی وی دا جاهلی مرکب دی یعنی ډبل جاهلان دی پويږم نه ورسې دی دا رد ده ا مبالغه ده په تجهیل ده دي کې فإن الجاهل ذکا جاهل بجهل الجازم په جهل د چا باندې نه فإن الجاهل ذکا جاهل بجهل الجازم على خلاف ما هو الوا چې د جزم کوونکې په خلاف ته ما هو الواقع اعظم ضلاله دا ډېر غټه گمراهی ده اتم جهالت ته د متوقف نه چې هغه اعتراف کوي په خپل جهل باندې یو کس ته په خپل جهل باندې اعتراف کوي او بل کس په خپل جهل باندې اعتراف نه کوي بلکې هغه پیسې شعر جازم هغه دې پکی ته وې دا خر دی کله کوی دا خر دی او بل وای چې ما ته پته نشته چې دا څه شی دی د دې ما ته پته نشته چې دا څه دی نو ته هغه ته دا پکې دی وای شو کار دی ولا چې چا ته خر ویلی نو هغه ته پکې دی نه وای نه خر دی لانه اکثر طبقا بذکر الصفه مولانا دا بل مسله ده هغه دار دل ترازی ولکن لا علمون او د دې مخکې آیات کې څنګه ولکن لا شرون الته ولکن لا شرون او دلته ولکن لا يعلمون دا څه په ظاهر دا څه کاری دی چې الته کې دا څه ویل کنه چې ولکن لا يعلمون او بیا رستو ولکن لا يشرون یعنی مخکې له ګوچت غونې شی به نفي کړی وي وروسته به هغه بالکل هغه شعور هم څه کړی وي حالان کې دلته هلته کې ولاکن لا شرون ذکر شي دلته کې ولاکن لا دا والے نو دی وای وای دلته کې صنعت تباس ته کنه صنعت څه شي صنعت تباس دي ته وای چې جمع د معناین او متقابلین فی الجمله وشي جمع د متقابلین د معناین او متقابلین فی جمله وشي نو دې ته څه ویل کېږي حسنت ته نو دلته کې حسنت د باغ ذکر چې مخکې صفحاء ټکی ذکر دی او دا رستو ولکن یعلمون ټکی ذکر دی نو صفحه متضمنی چا لره کنه هغه متضمنی جهل لره صفحه متضمنی چا لره او ولکن لا یعلمون کې کم ټکی ذکر شو علم نو علم او جهل دو معنیین متضادین متقابلین په یو ځای کې جمع شو دي ته حسن طباق وي دي ته سوي نو د دې وجنه دلته کې لا يعلمون ته کې ذکر شو او هغه مخ کې ځای نه دی هغه د حسن طباق نه لګ لري شان دی دیو ته نږدې دی هغه ته لري دی دا عین هغه نه دی ځکه دلته صفه را دلته علم دی نو صفه خو جهل ته متضمنه ده جهل لره کنه اخو هم فساد بکوا او دغه به کو کنه هغه د حسن طبق نه لری خبره وا دا ورته څه شه د نږدې ده نو ځکه لا علمون دلته ذکر شو دلته لا شرون ټکه ذکر نشو ځکه د شعور او د علم منځ کې لکسي کنه ځکه د صفه د مخ کې کنه نو صفه خو جهل له نو د جهل مقابل سو کی کنه هغه خو نو ولکن لا علم ذکر شو ولکن لا شرون ذکر نشو اگر چې شعور نفي شي نو بیا هم نفي د چا کېږي د علم چې شعور نفي شي خو د چا نفي هم وشوه د علم خو خبره لږه څه کېږي لري کېږي خبره لږه څه کېږي دویمه وجه یې داره چې هلته کې مسله د فساد وه هلته مسله د چا وه مسله د فساد وه او دا فساد داسې خبره ده چې دا د دې ادراک په ادنا تفتن سره کېدلی شي د دې ادراک په چا سره کېدلی شي نو فی الجمله د محسوسات نه ده فی الجمله د چا نه ده نو انت لا یشعرون ټکه پکارو شعور دي ته وي چې حواس کار نه کوي او دلته کې مسله د چاره د ایمان ده مسله د چاره په امر د دین کې دا او د تمیز بین الحق والباطل کې دا دا خبره لږ سوچ غواړي دا خبره لږ څه غواړي نو ځکه لا علمون ته کې ذکر شو ذکر وانما فصل الايه یعنی جعلت فاصلتهما كذلك دا معنا ده یعنی تفصیل د آیات شو فصلت الایات څه مطلب د فاصله لا علمون شو او التي قبلها دا فاصله څوک شو لا شعورون دا ولی لانه اکثر طبقا ځکه د اکثر څه شعر صنعت طبق څه ته ویل کی ادي ته چې جمع د معنی نو متقابلین په جمله وشي ځکه د لا علمون اکثر طبقا د چا سره کنه د صف سره ځکه صف متضمن د چا لره ا جهل لرم نو د جهل په مقابله کې دا علم ټکی چې ذکر شو پوه شو کنه زمه خبره دارا چې وقوف په امر د دین وقوف په امر د چا باندې د دین باندې یعنی دا فساد نه دا افساد وړاندې دا یو د سی امر وکنه چې په ادنا تعامل سره څه شي شو پیجن دې کېدل نو دې لکه د محسوساتو په شان دی د چا پرانګو کم د فساد اقوال افعال چیرې کنه هغه د په منزله د چاو د محسوسه نو ځکه هي سره لا شرون پکارو او دلته خبره په امر د دین کې دا هغه سوچ او فکر غواړي نو کم ته کې مناسب دی راځي وقوف په امر د دین او تمیز بین الحق والباطل هغه مفتقر کیږي نظر او فکر ته او ارچه نفاق او معافی هغه چې په دې کې کم دی د فتنو او د فساد نه نو د دې ادراک کیږي په ادنا تفتن او تامل سره هغه چې مشاهده کیږي د دې د اقوال او د دې رچانا د دې د چې کوم اقوال دي چې کوم افعال دي د فساد نه ډک دا خو معلومه خبره وا نو الله فرمایي دی په د اقوالم د فساد کې د افعالم د فساد کې ولکن ابيان ځان ته وي چې مصلحون نو الله فرمایي ولکن لا شعورون دی خلکو کې سره څه نشته هغه شعور هم نشته نو لاندې خبره ده وقوف په امر د دین او تمیز بین الحق والباطل مفتقر کیږي نظر او فکر ته نو ځکه لا علمون او چې نفاق ته په دې کې چې کوم فتنی دي او فساد هغه په ادنا تفتن او فکر سره پته لګي نو الته ذکر لا شرون ذکر شرون